کله چې توحید ال کمال ثابت شو شبهات بیان شو داغه جوابونه دلایل دیو او زواجر او تخاویف مشرکین لور کړو نو په دې ځای کې چې څوک یې نه مني او توحید ژوندی هغه خلکو لپاره چې کوم دی قتال بیانوي او دا څلورم باب دی د ربرابې د قرآن مزي کې درې سورتونه هغه کې وو دي کې درې محمد فتح حجرات محمد کې قتال شوه فتح کې کامیابی په برخه رسېدلې ده او جرات کې څه قیدی او تخی ادا جمعات وړاندې شي دا دا د درې سورتونو خلاص ترجمه خو آسان شی دی او دا سخت دی دا تاسو هیڅ تفسیر نه وایي ډېر خلک مشکلات کوي دو مال خندار شیزن دا مشکل څه پیږي مشکل څه دی وایي مشکل هغه ته وایي چې سړی د چا شي په مطلب نه کوي ته د سورت محمد په مطلب څه پیږي یا د حجرات په مطلب یا د فتح په مطلب یا مخکې چې تیر شو مشکل او یقینا دغه کتاب حل کړی دی سند الدرر فی ربط الایات والصور وخلاصه المختصر لمن اراد یتذکر و یتذکر دا سورت سورت منقسم دی قسمیانو ته اول کې ترغیب ال القتال دی او په دویمه کې د منافقان او بیمانای او مدارې داخل او الل د قتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دوا اضل اعمالهم اعمال الله برباد کړي چې کافر دی او الله د کتاب نه اوسته یا خلق کړی بس اعمال سبا او برباد دي کله چې اعمال سبا او برباد دي ولې ولې اچره ولې نور کوي د دنیا قتال قران د دې خلق بدل راځي قران کې دا کمال دی توحید بیان کا او خم مدلل مبرهن بیان چې سړی ورانه کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل کړی دی آمنو قتال منلی او عمل صالح میدان ته ودرېدلی و آمنو بما نزل علی محمد دا یو بیا ذکر آمنو کې هدا داخلو اشاره دې سره ها خصوصیت به ذکر چې ایمان په دې باندې سره د اندراج د دینا په ما قبل کې تنویه هم بشانی کی و تنبیها علی سمو مکان الله پاک تنبیه ور کوي چې د دې مکان مرتبه ډیر اوچه ده او تنویه هم بشانی چې شان ډیر لوی دی ها ورنا هغه مخ کې والذین آمنو چې ټول داخل آمنو بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیری وشری من الله تعالی والبعث بعد الموت نو دای په دې ټولو کې مختص کو په ایمان سره او امر ایمان ذل علی محمد ها اشاره دې ته ده چې دا نهایت زیات بهترین کتاب دی او ډېر غټ د حیثیت والا دی بیا هم وایي وهو الحق من ربهم حال دا دی چې دا ډېر رښتیا دی حق دی په طرفه د رب نو کفر عنهم سیئاتهم چا چې ایمان راوړی په دې کتاب او نور او عمل نه کوي د زین به تکالیف لري کوم الله او ګناهونه به ختم واصلح بالا او حالت به دا قاعده او قانون دی چې چا دین کړی دی نو دنیا یې خشوي ده ها زګا واصلح بالا ذالک اشاره ده مخکې ده اضل اعمالهم اذلال د اعمالو او تکفیر د سیئات او اصلاح د بال دا چې کوم دی مبتدا او خبري بیان الذين كفروا تبع الباطل دا غي اعمال مول باطل کړی ذالک بیان الذين كفروا تبع الباطل وان الذين امنوا تبع الحق من ربهم کذالک یذب الله للناس امثالا وس فاذا لقيتم الذين كفروا چې مخشه د کافر سره نو فزر بر رقاب اصل کې فزر بر رقاب دی دا سټو نه وای یا فوق بر رقاب خدا مصدر درې دلې د فعل په ځای باندې فزر بر رقاب وای وای په وهلو د چټونو سره حتی اذا سنتموم چې تاسو دې قیدیان کوي کلا کې کوي او یعنی واقعم د قتل بدوی په شدت او کثرت سره او دا مستعار دی د شحن المایعات نه لکه اوبه نرم شي چې کلک شي ودرېږي دا جنگ هم داسې شوی دی چې ویخین ولار د نور فزیدی نشي لمنی یان الحرکت او مراد دې چې کوم دې ا څه دې چې نهایت زیات قتل کړي دي او نهایت زیات دې دوی ګر کړی دي ا یا وسی فدیه واخلو حتا تزال حرب او زهره ورځي چې کینی د جنگ والا او وسلا حالات د هر دا چې کوم دی هغه سال دا کیږي دو ذالک خبر هم دا چې دا ولو نشاء الله لن تسر منهم الله وجه په خپل بدلا اخیسته وي بي دوستان ولکن ليبلو بعضكم ببعض امتحان کوي د بعض موحدینو په بعض کافرو باندې دا د ترافاصولي دي پته د بعض مؤمنانو په بعض کافرانو باندې دا امتحان لن تقم منهم ببعض ويرسلهم الجنت عرفها له دا عرفها معنا دو کوي بینها له دا الله بیان کړی چې جنت دا څه دی او دا دوی دی او عرفها معنا طیبها له یې کړی لکه حدیث کې مرادي چې او سره علم کوي او هغه دې لپاره کوي چې او ستاسو امداد به وکړي او خپې به مضبوطې کړي په موازینو د حج کې یا موافقو کې یا په حجت د اسلام باندې او توفیق بدل کړي والذین کفروا فتعسل لهم علاقه دې لرم دای سر رجل او او تاسو الله کو په دې ځای سره من سقط علی وجهه او ذلی انتا شری او شرا کوت شي واذل اعمال دا ولی ذالک بانهم قلوا ما انزل الله فاحبط اعمال دا سبب د دې چې قران پکا کړ الله پاک اعمال دې تباہ دنیا ته خدو ګوري کنه کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم الله لا کثر اوسه وللکاذبین امثال وا همدا حالت دی ذالک بان الله مولا الذین آمنوا دا سبب دې چې الله معاون دې مومنانو وان الکافرین لا مولا له نو مؤمنان جنتونو ته داخلي والذین کفروا یتمتعون هغه دنیا کې پیدا او اخلي ویا کولون کما تاکل لنام لکه ډنګر چې خوراک کوي والنار مسول لهم اور دی د دینه عجیب خبر را معلومه شو ها هر کله چې د دین دین ختم شي نو معلومیږي چې انسانیت ختم شو او چې انسانیت ختم شي نو دوزخ یې دی شي والذین کفروا یتمتعون فایده به اخلي په دنیا کې او دا به یې دنګر ویا کلون کما تا کولنا خوراک به په ولاړه باندې اوسم میز ته ولاړی حاجی غویان لکه شړی او دوی لکه نشته هغه شی نه چې څه چې قران وی دا ډیر رښتیا دی او بل دا دی چې دنګر خوراک کوي هغه نه کوي چې زه یو څه راخور او حرام دي که حلال دي او د څه فائدې لپاره دا چې دام نه کوي لږ سات چې هوا بند شي خپل باندې لاس کې دي اعظم دوبو بیا شعر المارو څه وخت کې دي خو نه مشکل ده استغنا دې نشته نو دارنګي او به کو کولی بیا طعام له پکار دی نو زیات طعام د مطعم د عربو شودو په اکثر اوقاتو کې لومې وانهار من لبن وقول او به خوراک او سکل سړی وکړي نو شوق راځي خوشحالي پکار ده وانهار من خمر لذت نشالی نو کله کله د دې شیانو نه خوراک او سکل وکړي سړی ناجوړ شي امن هو خالد فی هذه الجنه یو سړی دا چې جنت کې همیشئ دا کمن هو خالد فی النار او جار الله زمخشری وای چې دا خبر د مسل الجنت دی او دا مرتب دی په انکار سابق باندې اف من کان علی بینه معنا امسل الجنت کمسل جزاء من وخالد فی النار واستغفر لذنبک پیغمبر کوم ګناه کړو واستغفر لذنبک کوم جرم یې کړو او مساله نو رسولي مونږ یې نو کړو چې یې نو نو اشاره دې ترا چې کله کله بوج راځي امیر ته خطاب دی او تابع له بوج راشي د مرګرو د فار د حالاتو د تقاضا اسمه استغفار به ډېر غواړي مؤمن له به غواړي او د خپل بوج لپاره وي واستغفر لذنبك لا يغان على قلبي چې القرآن چې دی الله وبخي د دې متعلق هغه بیا ذکر کلا د شپې را بیا ځار شو ډېر تنګ شو نه زړه مې نږدې چې چوي او ته وایې چې ګوندې یې مرض ته مې څوک لاس اچوي سات مې نه تېرېږي بېرته وظیفه مو کوم او درس مو کوم ډېر دا نه کېږي د کور نه راوځم نو د هغې د کور مخې ته ګزرل ده داسې خلک لرې لاړ شم هلته یو چمنګیا غوندې داغه او خبره کول ما دې مونږ شي کار ته لا شو بیا د استاد او ساده واجو مو په ساده باندې وته مونږ بیا کې نو مله ساتي کې نو بیا خوشاله شو نه بیا خوشاله ما دا ولي وای وای دا چې دې کلو کلی ګناه کړی جرمونه شوي دي لکه دروغ دي دا لږې بیمانۍ خو نه دي نو د دې اثر په هر چا باندې کې نو زه د لار سم یو پاک دی هغه د لار سم چې دا اثر دلته نه وي وری سپټول لار سم وتا ودرې کې ځان لکې به مې چې طبيعت ته ذکر استارو کوم دا راځه واستغفر لذنبك والمؤمنات کله به اس خفا ایس بم نه او خفا وای زه تو ډاکټر لور له مما ما ته نه جوړه چې ویل تاسو راوي ما دې شسته په سلو کې نوی چې کوم دی د حالاتو نه نه جوړی او د الله سره کې دې چې خپل مری نو سر انسان دې چې دې حالات خوشاله سر انسان دې دا ځای یو نوم دې د نوم دې لسلم دې سر یو دې شل دې بی ګناه ګناه دا په کې معلوم دي وړو کې عمرې نرمي خزم دي په قسمونو قسمونو سړی انسان وای په دې نه پوي اول وای پويږي چې کله د خپل وای نشن ګوري خارشنا او حلال شي نو بیا رمباړي وا دا ازما مرګ یا څه شو کوم بالا کله خدا خلق خو یا کله غوانو قضا کړم رمباړي اسی بس پیریو ډوډۍ د خوراک د اوسکل دیو درز دی مرګ آغاز وکړه متاثرین دیو ماجرین دیو انتر پلانی انده چکه خبری بیزایا مرگون دیو تکلیفون دیو مرگ ذاتی حساب شهر کفر پسی مرگ دی او بے بے مطلب مرگ فائدې مړه مونږ خپې دې قال من لا اله جهاد لحاظ مساله دی یو سړی چوکۍ غواړي جهاد جهاد نه دی یو سړی کله غواړي جهاد جهاد نه دی یو سړی غنیمت نه منډه وي جهاد جهاد جهاد اعلان کړي او تشاد پاره دا چې کابل کې راغول شوی وو د لازې چوکۍ تقسیم ډېر وګړي دراو کړي دا ها ما دوی له چې زه هم تاسو مرګره ناس ته مزه کې څو ورته یلو نه ما ما لا چوکۍ چې تقسیموي دا د جهاد په ثمره باندې تقسیم جهاد خو قتال جګړې ته وایي جګړه خو خوشاله دی مرګ خو خوشاله دی یو کلی نه سره وباسه دی هغه کار نه دی او هر کله چې د دین یو ډیر لوی شی لاس لري چې هغه اعلان کلمت الله دا الله دین دی او هغه نه په چا کې د عمل نه پاتې کیږي اسمانونو او ځمکې دارو کې نو په سماره د دغه جهاد باندې چوکۍ تقسیم کړي چا سره چې سماره ډیره و نو هغه د غدا چوک ورته چې چا دا کم او کم ورته او د مرګي او یاد ډیرو خلکو دا غلطه خبره مجبودین هلال چې تلاس په دوره کتاب چې را وېسته آی ګر کړو مسعود ګر کړو خبرو کې چې تا پلان یې کې تا شوزال پلان ما سره پاتې نه کاول قال من لا اله ما قول او ځکه مسمرم نشو چې اخبر غټ شو افغانستان جهاد چې څوک نه مني انسانیت به نه مني شرف به نه مني عزت به نه مني ناموس به نه مني کافر دی او که مسلمان دی خدای چې کمونیست دی ونه مني چې تباہ او برباد دی او بیا خوا چولې دا خو بد شو نبی دا خو روانو ان کال له ورته ورسېږي دا نن چې بر ناس دا روس نه را دی له درافیا شو سو دا د مجاهدینو د جهاد تور و وسران نو دې دلته و ها او ار کله چې جهاد مزناک نو وو په او دای نیتونو کې فرق او مجاهد سره جنگي ده خپل منځ کې سره مسمار نشو نتیجه ورنه نتیجه ورنه چا تدا اما شرایط اصول او قواعد باندې ویل قران او سنت په دې ځای کې ورته شیطان په خور کې ویلو دا ډېر غړ خلک راو شو د څالو میاشتې قران لرا کوي کدا ملک آزاد نشو زبر تولاړ ماشوت کړي او بیا به قرآن نو کوم مجاهد له لاس له واچی ورلم دا په فیصله وکړه دا په فیصله وکړه مالک به وکړه مالک په څه شوی په فیصله مالک کو د خره کور بشو کوي چې دا دوه کور بشو د قرآن سنت تقاضا باندې دا د بخښنه خلک اخو د منلو نه ده نه کول د منلو زه خو نن یې مومنه او سبا د سترګې پټې شي زما خبره هم نه یاد شي چوکوار مولا او تا د خبره کول او تا نه مونږ زما د ذات ته قسمی چې د قران او د سنت په اصل نه چې هغه لا تمزونه نه ګمراهی ده او تبعی او جهنم دی او فیضا انزل سورة المحکمت کله چې نازل شي او سورة الجهاد کې پاغې کې ذکر د جهاد وی د قتال او متشابه نه وی بالکل قطعي ثبوت دی بل معنی مراد دی مبینه لا تشابه ولا احتمال تبیها نور ترکیبونه په کې خلق کوي تر دې اندازې پورې چې دا آیات په یو معنا باندې زمونږ د اوږي خدا مناسبه ده فاولا لهم طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر دا د دې جواب مخرج دی کریبو او ولکل کله چې مضبوط شي کار د جهاد دوی نقول کوي او بد غړي هغه فساد وي او باز وي اذا فروش لك الله هذا كان خدای جواب فاذا عزم الامر او کله چې مضبوط شکار د جهاد نو فلو صدق الله حق رښتیا کړی وی دا الله سره خبره رضا وزیر غوړه او دا ولدا چې توان لرئ طاقت لرئ د نجات کوا وسته بیا په فساد کوی ظلم کوي وتقت ورحمکم او ریب په قدر او په سلیلا او سلیلانی په اتباع سره د الله به ابتداء لا مسل لا خبر کوي فهلا سيتم توليتم او آیا طاقت لري او باندې دي بیا توان لري د دې چې بیا به فساد کوي ان تولای ته هو وکړي وتقطع ارحامه اولئک الذین لا تؤمنون فاسمهم وما قال افلا يتدبرون القران ولا قلوبنا قالوا دا ذکا مخالف دي او غلط دي چې قران کې سوچ نه لري دا قعود ان اقتطاع دی وکرهو رضوانه اگر رضا د الله تعالی په سبیل الله باب اعمال او ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله اغوار اولی د دې شال څه دی چې الله به دې مصیب کارن کا ها الله ولې چا کې پیجرې ته ابن ماجه کې حدیث دی لا اقبل الله لصائر بدعت صوما ولا صلاه ولا زکات ولا صرفا ولا عدل ابن ماجه حدیث دی چې القرآن سے بوئل یو مولا را غیما او دا حدیث وای یا غره ته چې دا کمزور دی دا هو ضعیف دی ومور د چې بل د توای ان الذين كفروا فجنح لها او مسلمان مداوت په جهاد کې صلح تلور هر کله چې الله پاک امداد مومن کوي ها او د کافرانو نه فلا ته هی مسوسه او دعوت مو ورکو صلح وانتم الاعلى والله معكم وقال جار الله مرګري شي سره کړه الله ځان سره نه مرګري کوي او کافر زور ډیر دی سړی ډیر دی ها ارچې دی دی وسره ډیر را کله چې الله دې سره شو به وسره کار نه کوي سړی کار نه کوي زور نه کوي دا چې عذاب به پراولي ملائکه چې عقل به دم پاتې شي دا زمکه به راولي دا لوی لوی توپونه د خپل ساته والله معكم ولن يتركم اعمالكم هیڅ چری نه کوي اعمال تاسو انما التزيد انما الحیات الدنيا لعب ولا